ګرانو مینوالو زموږ دکان پتا یاد درئ سرایدین اسلامی کیسر این سڑی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر دے زیرو تین سو ایک اٹاسی اکانوے تین سو اکیس دو موبائل دین نمبر وخبر للتی لنفي الجنس الفاعل كل اسم قبله فعل او صفه اسند على معنى انه قام به لا وقع عليه فاعل چې ده کل اسم دا د زید دی قبله فعل مخکې ته قام دی او صفت یا مخکې ته نه ضاربون دی مرست مثال کې وګوره اوس نه د الیه تا قام یا دا ضاربن اسناد دې سم ته شوی دی علا معنا انه قام به چې دا قام دې زید سره قائم دی دا ضارب دې اف سره قائم دی لا وقع عليه په دا واقع نه دی لکه قام زید زید ضارب ابوه امرا وما ضرب زیدا امرا دې مثال منفی پیش وکل فعل اور فعل چې دی وجمع للجمع لك زيدون ضربوا وان كان الفاعل مؤنثا حقيقيا كفاعل مؤنث حقيقي وهو ما بيزائه ذكر من الحيوان نو انس الفعل ابدا فعل با همیشه بیا سره وړي مؤنث سره وړي ان لم تفصل بين الفعل والفاعل که فصل ني په من د فعل او د فاعل کې لکه قامت هندون وان فسرت وان فصلت او که فصل وی فلکل خيار په تذکیر او تانیث تعالی اختیار دی بیا په تذکیر او په تانیث کې لکه ضربا ضرب اليوم هندون نو دا خو ضربت هندون ویل پکارو خو د فصل د وجنه تعالی ضرب اليوم هندون ویل جایز دی او تار پارا دغه وینشه ته قلت ضربت اليوم هندون تعالی دا ویلم جایز دا دی حکم د مؤنث غیر حقیقی دی قام الرجال وان شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت او دې کې جان جائز دي چې ته الرجال قام واجب تقديم الفاعل على المفعول اذا كان مقصورين وخفت اللبس لك ضرب موسى عيسى ويجوز تقديم المفعول على الفاعل ان لم تخف اللبس لك لكم اسرى يحيى وضرب عمرا زید دا یو مثال د قرینه دی او دا بل مثال لا چاره ها د اعراب دی ويجوز حذف الفعل حيث كانت قرينه حذف د فعل جائز دي چې قرینه لکه زید فی جواب من قال من ضرب وكذا يجوز حذف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال قام زيد وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه اذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو القسم الثاني من المرفوعات سوک سوک پیشولا سو چک کئی دا دې کې تاسو ته د نحمیر کې د فاعل احکام معاد کړ چې کوم کنه چې فاعل مؤنث فعل به څنګه راوړي چې فاعل جمع نو فعل به څنګه راوړي فاعل مؤنث حقيقي نو فعل به څنګه راوړي غیر حقيقي